موسی علیه السلام او د هغه مسلمانان ملګري د فرعون د ناکردو نه ډېر زیات تم شو آخر کې الله پاک ورته حکم وکړ چې تاسو دې دې نه هجرت وکړئ د فرعونیانو د لاسه د بني اسرائیلو هجرت اسان کار نه و نو د بني اسرائیلو یو بانه وکړله فرعونیان نیکان دي بني اسرائیل غلامان دي د غلامانو غوندې سلوک ورسره کېږي نو دې بني اسرائیلو دې خپلو نیکانو ته فرعونیانو ته وویل من چې خادي ده خادی له ځو کالي راله راکړې نو خادي خوشحالۍ ته وایي د بني اسرائیلو په ذهن کې یوه خوشحالي وه او د فرعون او د هغه د ملګرو ذهن کې بله خوشحالي وه د فرعونیانو په ذهن کې دا چې دوی کې څه واده ماده جوړ شوي واده لري ځکه کالي غواړي د بني اسرائیلو ذهن کې د ازادۍ خادي وه د فرعونیانو نه ازادېږي کالی یې ورکړل او بني اسرائیل د شپې شپې په سلا مشوره د مصر نه ووتل دوی بحر قلزم ته ورسېدل او فرعون سره د ملګرو چې خبر شو ورپسې لاړل د دریاب په غاړه یې رالاندې کړل نو بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ویل وی ګیر شو فرعوني لښکر را پسې راغی مخې ته دریاب دی د خلاصي درکم نشته موسی علیه السلام ښه په اطمینان باندې وویل ان معي ربي سيهدين رب زما سره دی اوس به راته لار وښیي موسی علیه السلام په دریاب باندې پورې وته لار ورته الله او چې جوړه کړه په هغې پورې وته فرعون سره د ملګرو د دریاب غاړې ته راورسېد دیم په دریاب ورګډ شو نو چې کله فرعونیان ټول د دریاب منځ ته ورسېدل الله پې اوبه روانې کړلې او ټول ډوب شو بني اسرائیل پورې وتلي کالیم ورسره و موسی علیه السلام چې کوه تور ته تورات د پاره تللی و څلوېښت شپې اعتکاف هلته کړی و دغه دوران کې سامیرې دی راغې او د خلکو ته دا خبره وکړله چې دا تاسو سره څومره کالي دي نو دا کالي خو د فرعونیانو امانت و تاسو سره په سوال هم غوښتي نو ټولو خلکو کالي راجمع کړل هارون علیه السلام ته وویل کالي من راجمع کو نو هر چا سره چې څومره کالي وو هغه یې راوړل او یو ځای کې غورځول به جمع کېدل هارون علیه السلام دې سامري ته وویل وی تاسو چې سړي تم ور واچوه وایي ده موټې بند کړی او هارون علیه السلام ته ویل وی زه به داسې چې ما سره څه دي دا به زه الې غورځوم چې ته یو سوال وکړې یو دعا وکړې یا الله سامیرې سوی نو هغه وکړې وې دا ووایه ما ته دعا وکړه نالې به زه غورځوم موټ یې بند کړو هارون علیه السلام دعا وکړله یا الله سامري چې څه کول غواړي څه وایي دا کار ولا وکړي چې دعا وشله د تش موټې وخوړې ما سره هېڅ هم نشته ښکاره لاس یې کولاو کې هېڅ هم نشته یو روایت دا دی بیا ته سوال وکړه چې د سرو زرو نه یا الله سخې جوړ کړي ناغې نه سخې جوړ شو او دویم روایت کې دي چې د ټولو کار نو د سامیري مخکې نه پټ په دې ځمکه کې د سخي او خالد جوړ کړو او دا سره زری چې په دغه ځای واچو نو اور یې پرې بند کړ نو هغه ویلي شو چې ویلي کېدل نو ځمکه کې لاندې خالي ډډ ځای ته اکالي لاړل نو ټول سره زر ویلي شو هغه ځای دننه ډډ شو نو هغه ډک شو چې کله اور قلار شو یخ شو بیا د ګیر چاپېره ځمکه وکنېستله نو د هغې نه د سرو زرو څخه یې راوویسته دا سامیری چې دی نو دی ولد زنا حرامي او دی مور یو ځای کې غورځولی ځنګل کې وغورځو جبرائیل علیه السلام د الله په حکم راغی او د سامیری حفاظت یې شروع کړ په خپله ګوته باندې به کوچ او پیرې په خولې کې وله ورکول جبرائیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام ورله په ګوته باندې کوچ پیرې به به سامری له خولې کې ورکول پاله غټ شو زلمی شو دا الله قدرتونه دي موسی علیه السلام د فرعون په کور کې لوی شو پیغمبر شو سامری د جبرائیل په تربیت او پرورش کې لوی شو غټ کافر شو نو ته جبرائیل علیه السلام پیژندلی دی یو ځل جبرائیل علیه السلام په اس باندې سور د انسان په شکل کې را روانو وی شیطان دې سامری ته وویل چې دا جبرائیل علیه السلام دی او په اس سور دی د اس د قدم لاندې لږه خاوره راواله دا به دې پکار شي نو د اس د قدم خاوره سامری راواغېستله ایښې وه چې کله د سرو زرو دا سکی یې جوړ کړ نو دغې سکي له یې په خولې کې هغه خاوره ورواچوله نو یو خوا د جبرائیل د اس د قدم پاکه برکتي خاوره ده بل خوا د فرعونیانو پلیت مال دی په هغې کې چې دا خاوره ورګډه کړله دا حرام او حلال کې یو ځای شي یو عجیبه کرشمه ترې راووته دیشخي آواز وکړ نو نور څه داسې د عقل فکر خبره نه وه دشخي د څه آواز وي په هغې کې څه کلام څه خطاب پکې نه و عجلا جسدا له خوار نو سامري یو حیرت انګیز شیطانی ایجاد وکړ بنی اسرائیل یې پې کافر کړل او قوم ته ویل هذا اله موسی هذا الهکم و اله موسی دا ستاسو هم خدای دی او د موسی علیه السلام هم خدای دی او د موسی علیه السلام نه ایره شوې ده چې کوه تور ته ورپسې ته الله خدا دی دلته راغلی دی بس قوم تسخیر عبادت شروع کړ موسی علیه السلام چې واپس تشریف راوړو او دې قوم ته وکتل نو ډېر زیات خفه شو دوی یې ملامته کړل ورور سره سختې خبرې راغللې او دوی بیا په ځان باندې پوه شي چې من غلط کار کړی دی سقط فی ایدیهم دی پیمانه شو په خپل کار باندې او بیا ویل زمونږ د خلاصي به اوس څه لار کېږي موږ به الله وبخي او که نه موسی علیه السلام د الله پاک نه سوال کړی دی او د بخښنې چیغې یې ورته ښوولې دي واتخذ قوم موسى من بعده وجوړ که قوم د موسی علیه السلام واتخذ قوم موسی د موسی علیه السلام قوم جوړ کړ من بعده در موسی علیه السلام نه رستو من حلیهم د کالو خپلونه عجلا یو شی جسدا یو بدنو له خوار او د سکی آوازو پکې د غوا د بچي آواز یې کوو اتخذوه وکانو ظالمین دوی اونی وسخی لره په خدای باندې وکانو ظالمین او دا خلق ظالمانو صرف د سکی په آواز عاشقان شو یو بے معنی آواز نه پکې کلام نه پکې خطاب نه پکې د دنیا رهنمایي وا نه پکې د آخرت رهنمایي وا نو دې اواز کې شو دې اواز باندې خو د انسانیت درجې ته نه رسېده نو د اله درجې ته به څه ورسېږي د یو معمولي ځناور اواز باندې تیر وتل او خدای یې ورته وویل ألم يروا أنه لا يكلمهم آیا دوی کتل نه انه لا یکلمهم چې دا سخی دوی سره خبرې نه کوي ولا یهدیهم سبیلا او نه دوی ته لار ښیي نه د دنیا لار ښیي نه د آخرت لار ښیي اتخذوه دوی دا سخی په خدای باندې ونیوه وکانو ظالمین او دوی ظالمانو ولما سقط في ايديهم هر کله چې دوی پیمانه شو هر کله چې موسی علیه السلام واپس راغی د کوه تور نه واپس راغی الی قومه خپل قوم ته غضبان په غصه باندې و اسفا او افسوس والو افسوسناک حالت او د غصې په حالت کې راغی په کوه تور و تال ته الله اطلاع ورکړې وه چې ته خو راغلې دلته او قوم دې تباه شو هغوی د شي عبادت شروع کړ سامري ستا قوم تباه کړ نو هغه ځای کې هم خفه شو غوسه شو خو لا په خپلو سترګو کې یې څه لیدلي نو او بیا چې قوم له راغی په خپلو سترګو ولیدل نو د غوسې انتها وشوله قال وی فرمایل بئسما خلفتمونی ډیر ناکاره نیابت کړی د تاسو زما من بعد زمانه رستو زمانه رستو خو تاسو زما نایبان او خلیفګان دی نو ډیر ناکاره خلافتم کړی او نیابتم کړی دی وی دا خطاب یې چا ته کو چا چې د سوی عبادت کو نو دی هغوی ته ویل دی زما نه وروسته زما ښه قایم مقام جوړ شولی دا داسې هم څوک کوي لکه دا تاسو چې وکړل چې د کمې خبرې نه ډېر یېرېدم چې هغه د الله وحدانیت برقرار ساتلو نو د هغې مخالفت هم وکړ د کومې خبرې مې ډېر زور درکړو چې یو الله منې د الله وحدانیت نه بل خوا مه اوړې نو تاسو د سخي عبادت شروع کړ هذا الهکم و اله موسی سامری ورته ویل حقیقت کې دا ستاسو رب دی ستاسو معبود دی او د موسی علیه السلام هم دی او فنسي هغه نه ایر شوی دی ممکنه ده چې هارون علیه السلام ته خطاب کو ما خو ته خلیفه کړی وې ده ته مې اخلفني فی قومي زما قائم مقام شه په دې قوم کې واصلح اصلاح کوه ولا تتبع سبیل المفسدین نو تا خو زما ښه نیابت کړی دی خلک دنه تباه شي تاسو نه دي ویلی ولما رجع موسی الى قومه هر کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته واپس شو غضبان اسفا غصناک او افسوسناک قال بئس ما خلفتموني من بعدي وی فرمایل ډیر ناکاره دی هغه شی خلفتموني چې تاسو زما خلیفګان شوي من بعدي زمانه رستو عجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار وکړله امر ربکم د خپل رب په حکم کې ما ته به هم لږ صبر کړی وي زه خو ستاسو دپاره کوه تور ته الله له تللی وم احکام راوړو دپاره نو څه څلوېښتو ورځو کې په تاسو باندې دونه تادي وشوله دا الله څلوېښت ورځې خو به هم زما انتظار کړی وي دونه اوږده زمانه خو نه وه د الله قهر او غضب تم دعوت ورکړی دی افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم دا موده در باندې اوږده شوله دا څلوېښت ورځې او که تاسو اراده کړې ده چې په تاسو د الله غضب راشي فاخلفتم موعدي نو زما د وعدې مخالفت وکړه عجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار وکړله د خپل رب په حکم کې والقى الالواح او کیه خودلې تختې د تورات د تورات په تختو باندې لیکلو هغه تختې ولا الله ورکړې وي خذها بقوه دا په حق کوشش او په قوت سره ونیسه نو ده چې د شپې عبادت لیدلی دی زړه چې رالل چې هارون علیه السلام به پوره کار نه چلولی نو په تلوار یې لاسونه اوزګار کړل تختې یې کېښودې واخذ برأس اخیه او خپل ورور هارون علیه السلام یې د سره راونیوه د سر دی ویښتو نه ونیوه زلفا مې پرېښي او په یو لاس یې د سر ونیو په بل لاس یې د ګیري نه ونیوه یجره الیه خپل ځان طرف ته یې راښکو مشرکانه طرز چې ولیده د ګمان یې دا راغی چې هارون علیه السلام به د قوم سره نرمي کړې وي په دیني غیرت کې راغلی دی دومره بې قابو شو چې خپل رور پیغمبر درې کاله مشر رور د سر او د ګیرې نه راونی دغه حرارت ایمانی دی بې اندازې جوش دی د ګیرې او د سر یې راونیول نو د هارون علیه السلام بې عزتي یې نه کوله توهین یې نه کو ځکه هارون علیه السلام خپل هم پیغمبر په عمر کې د موسی علیه السلام نه درې کاله مشر اولو العزم پیغمبر ممکنه نه ده چې یو پیغمبر د بل پیغمبر توهین کوي یا د توحید اراده قدر وکړي موسی علیه السلام د طرف نه دا معامله هغه وخت کې شوې ده چې د قوم بدعنواني هغه وکتله نو البغض فی الله د الله د رضا لپاره په غصه کې راغلی دی او د غصې نه بې اختیاره شو د هارون علیه السلام په باره کې به دا خیال ذهن ته راغلی چې د اصلاح حال پوره کوشش به نه کړي او ته خو ورته د تلو وخت کې ویلي وو چې واصلح د قوم اصلاح کوه نو هارون علیه السلام د قوم اصلاح پوره کوشش کړی دی هارون علیه السلام اگر چې عمر کې مشر دی خو په مرتبه کې موسی علیه السلام مشر و او سیاسی او انتظامی حیثیت د پاره هارون علیه السلام یې د الله نه په طور وزیر غوښتی دی به حیثیت وزیر یې دی راله وزیر کا نو په دې موقع باندې شان سیادت او شان حکومت په ظهور کې راغلی دی موسی علیه السلام سیاسي مشر هم دی مذهبي مشر هم دی غوسه کې راغلی دی دا غوسه سیاسي او حکومتي ده د کوتاهۍ په ګمان باندې ملامته کولو دپاره ورمخکې شو او دې قوم لم تنبیه ورکېږي چې دې ځای کې زه د خپل پیغمبر روغ خاطر نه کوم نو ستا خاطر به څه وکړم قوم ته ښیي نو د پیغمبر زړه د توحید په نشه کې مست وي او د شرک شرک او د کفر نه بیزاره وي نو معمولي غوندې نرمي او خاموشي هم نشي برداشت کولی به هر حال دې ځای کې موسی علیه السلام په داسې حال کو چې معذور نو د ډېر غصې د وجې نه د تورات تختې په تلوار یې کېښودلې او دا په تلوار کېښودل د دې نه تعبیر شوی دی القى الالواح وی غرزولی الله وته حکم کړو خذها بقوه دا تخته په قوت سره ونیسه نو په هغې باندې عمل ونه شو ویې غورځولې یعنې په تلوار یې کېښودلې لاس یې خالي کو د رور دپاره نو دا ډېر په تلوار باندې کېښودل د دې نه تعبیر په القا په غورځولو شو د هارون علیه السلام سره چې کوم سلوک وشو دا او دا تختی یې څنګه کېښودلې دا دواړه صورتا الله ته پسند نه شو اگر چې د موسی علیه السلام نیت د توحید نه و معذور خو آینده لپاره رب اغفر لي سوال یې د الله نه کړی چې بخښنه راته وکړه والقى الالواح د تورات تختې وغورځولې یعنې کېښودې په تلوار واخذ برأس اخیه او د خپل ورور سره یې راونیوه یجره الیه ځان ته راک قال ابن امه ویل ای زما د مور بچیه ای زما د مور زویا مور ډېر رحم والی د مور واسطه یې ځکه ورکړله وروره د مور په وسیله سوال کوم پرې مې ده قال ابن امه ویل ای زما د مور بچیا ان القوم استضعفوني بېشکه دې قوم زه کمزورې ګڼلی ومه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ټکرونه دي مېرني نه دي امید د پلاره دی امید د موره دی خو د مور واسطه د رحم دپاره ورکوي ان القوم استضعفوني بېشک دې قوم ضعیف ګڼلمه وکادو یقتلونني قریبه وه چې زه یې وژلې وې فلا تشمت بي الاعداء الاعداء دشمنان ولا تجعلني مگر زوا ما مع القوم الظالمين ذا ظالمان ذا قوم سرا وی قوم دومره ضعیف او کمزورې وګڼلم نه منله الټه زما د وجلو اراده وکړله اوس را سره ته داسې معامله کې نو ما پورې دا قوم خاندي نو د قوم د خندا نه مې بچ کړه او څه چې راته غوسه کې او ما ملامته کې نو په دې ما د ظالمانو فرس کې راولي د ظالمانو ډله کې او د ظالمانو فرس کې ما مراوله ولا تجعلني مع القوم الظالمين مگر زوا مالرا د ظالمانو د قوم سره موسی علیه السلام پوه شو چې رور کوتاهي نه ده کړې بې اعتدالي یې نه ده کړې او بیا وایي چې ما چې هر څومره په نیک نیت باندې کار وکړ خو دا اجتهادي غلطي شوې ده ربه ما هم معاف کا زما ورور هارون علیه السلام هم معاف کا نو د معافی درخواست موسی علیه السلام د خپل ځان دپاره وکړ او د خپل ورور دپاره قال رب اغفر لي ولأخي ویل ای زما ربه ما تم بخنو کی ولی اخی او زما رور تم بخنو کی وادخلنا فی رحمتک داخل کې منګه فی رحمتک په خپل رحمت کې وانت ارحم الراحمین او ته ډیر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه تمامو مهربانو نه ته زیات مهربانې والا یې نو په موږ باندې مهرباني وکړي موسی علیه السلام چې واپس راغی او دا قوم یې ولیده نو هارون علیه السلام ته وایي یا هارونو ما منعک اذ رأیتهم ضلوا کوم څیز منې کړی وې ته چې تا دا خلک ولیدل چې ګمراه شو الله تتبعا ما پسې ولې نه راتلې چې کار دې په خپله چلولی نه شو کوه تور کې خو نږدې ځای او ما پسې به راغلی ما ته به افعصیت امری آیا تا زما د حکم نافرمانی کړې ده قال یا ابن امه ویل ای زما د مور زویه لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی منی سما د ګی زمانه ولا برأسی او نه د سر زمانه کتا پس درتلم انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل یریدم په دې چې ته به راته وایې چې بني اسرائیلو کې دې تفرقه راوستله ولم ترقب قولي زما د قول انتظار دې ونه کړ د هارون علیه السلام ږیره څونه وه موټي نه کمه وه که موټي نه زیاته وه چې په موټي کې رانیوي شي خو د موټي برابر ده که نه کمه نه ده که وړه وه نو دا بونډی ګیره په لاس کې رانیوي شي خو لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی منی سما د ګیرې زمانه ولا براسی نه د سره زمانه نو د هارون علیه السلام زلفې هم لویې وې خو ږیره مبارکه هم لویه وه په یو لاس یې د ږیرې نه نیولې وې او په بل لاس باندې د سره نیولې وې کم مسلمانان چې ږیرې پرېږدي نو د موټي نه به یې کمه نه پرېږدي اوږده یې به لا تأخذ بلحیتي موټي کې راتله نو ګیره لویه ساتل پکار دي او ګیره سنت نه ده چې خلک وایي چې خو سنت ده نو نه په سنت ثابته ده په حدیث باندې ثابته ده نور ګیره ساتل فرض او واجب دي هر مسلمان باندې ګیره ساتل فرض او واجب دي او چې د موټي نه کم یو کینچي کوي نو دا بنده فاسق دی ګناهګار دی نه ګیره خریل او ګیره د موټې له کمه قینچي کول دواړه ګناه ده بنده پې فاسق کېږي مردود الشهادت به وي الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي او د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو په شانګیري دې الله ټولو له ورکړي ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب بشک هغه خلک چې سخی په خدای نیولو سخی ته خدای ویل سينالهم غضب من ربهم زر دې چې وبرسیږي دوی ته غضب د خپل رب نه وذلت او رسوایي فی الحیات الدنیا د دنیا په زندګۍ کې وکذالک نجزی المفترین همدارنګې من سزا ورکو المفترین دروغ تړونکو ته چې په خدای دروغ وایي چا چې د څه عبادت کړو هغې ته حکم وشو توبو الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم سورة بقرة الله فرمائي توبو الی بارئکم خپل خالق ته توبه وباسئ او د توبې طریقه به چې فقتلو انفسکم تاسو خپل ځانونه قتل کړئ یعنې چا چې د څه عبادت کړی دی هغوی به قتل کړی شي څوک به یې قتلوي چا چې د څه عبادت نه دی کړی نو دا خپل قوم وجل داسې دي لکه ځان وجل نو یې فقتلو انفسکم ځانونه قتل کې وکذلک نجزي المفترین دارنګې موږ بدله ورکوو سزا ورکوو مفترین دروغجنو ته د دروغ تړونکو ته هر قسمه د ګناکار چې چا کړي توبه وباسي الله یې معاف کوي تر دې چې شرک او کفر یې کړي توبه وباسي ایمان راوړي نو الله غفور رحیم دی نو دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې چا د ښې عبادت کړی دی توبه وباسي او د مرګ سزا ورته میلاو شو نو دوی خدای بخښلي دي ولما سکت عن موسی الغضب هر کله چې د موسی علیه السلام غصه سړه شوله اخذ الالواح د تورات هغه تختې راپورته کړلې وې غشتې وفي نسختها هدن په نسخه د دې تورات کې په دې لیکلو کې هدایت و رحمت و رحمت للذین هغه خلکو لپاره